مخکې په باب نمبر 61 کې بيع الغرر د دوکي هغه بيع دغه یو عمومي باب هغه ذکر ک چې هر هغه لین دین هر هغه بيع چې پای کې غرر وي پای کې دوکوي نو هغه به منوي لکه داغي یو مثال بیعه د حبل الحبله چې د دې چې د دې ساروی په خېټه کې چې دا کم بچي دی یا دا غینه چې کم بچي پیدا شي نو دغه دغه مثالو یا مثلا بیع ملامسه بیع منابذه دا د عن تراضین نم خلاف وو او دارنګي دا د دوکي هغه بیعه هغه هم دا یو دا غین اوس دا بیعه دا دا لین دین دی او دا خرید او فروخت دی بعض اوقات یو سړی خپل ساروی هغه خرڅي اوښه خرڅوي، غوا خرڅوي، دارنګه ګډه خرڅوي، چیلۍ خرڅوي نو په ښه قیمت باندې د خرڅولو د پاره د داسې وکي چې رالشي نه او داغي په هغه غولانځو کې هغه پي هغه پری دي د دې د پاره چې په بازار کې گاک ته دا وخی چې په ګاک بانی هغه ته دا شو شي چې دا ډیر پي ورکي نو په دې صورت کې دلته دا مسله ذکر کړي چې ګاک ته بدري ورځي اختیار حاصلي کدرې ورځو کې داغه غپي ځکه چې یو څو زله پکې لوشل کیږي نو د ساروی د پيو پته هغه په دوه درې زله پيو کې هغه معلومات شي نو که چرته پئ هغه کم ورکئ هغه کم چي د د اغستلو وخت کي ده ته ښودلي وو چي دا دومره پئ ورکئ او بيا د هغي اندازه هغسي نه وه نو درې ورځو کي ده ته اختيار دی چي دی هغه څاروی هغه را واپس کي ها چي کله يې واپس کئ دلته په حديث کي دا دي چونکه د درې ورځو کي ده دا پئ استعمال کړل نو ورسره دي یو صاع قجوري هغه هغه خرڅونکي له ورکي ځکه خامخا ده پي استعمال کړي اوس که ده هغه دو درې ورځو پي له ورکي نو کیدی شي پي هغه وانخلي ځکه چې بیا به په ډیر مقدار کي نو ښه خبره دا ده. چې یو لقجوری ورکی یا بعضی فقها وی چې داغي هغه قیمت هغه دی ولور کی او یا په دې حدیث کې د د طعام ذکر هم راغلی دی د قجورو په زیبانی بل بل یو غلا هغه ولور کولی شي لکه غنم ورکولی شي بل یو شی ورکولی شي یا قیمت داغي ورکولی شي مسله د مسرات د اصول فقه په کتابونو کې دا مسله دا راځي په دې کې د فقها او غ اختلافات غم ذکر کیږي اي مسله سوي چې دا د د قجرو دا یو سوع ورکول دا په دې کې واجب دي بعضی وی چې نه مستحب دي صرف هغه حکم کي فرق دی بعضي وایي چي نه قیمت ته له ورکي به دغه کافي ده باب النهي للبائع الا يحفل الابل والبقر والغنم بائع خرڅونکي د دینه منکړې شوی دی یا د دینه منکول دي چې الله يحفلا دا نهی چی ده نو دا په دی لا باندی داخله ده نو حالانکه نهی دام نفی ده او لا چی ده نو دام نفی ده نو دا معنا د اثبات ورکی د دی وجنه په بعضی نسخو کی لا چی ده نو دا نشتا او اوس په دې نسخه کې هغه شته دی نو دی وجه نه علما وی چې دا د ان نه بعد چې دا کومه جمله ده نو دا د دې هغه تفسیر دی باب النهی للبائع یعنی بای خرڅون کې د دینه من کول دي څه خبره نه خان یعنی مطلب دا دی چې لا يحفل الابل يحفل چې هغه به پۍ نه جمع کوي په غولانځه کې الابل د اوخي والبقر او د غوا والغنم او د ګړو بيزو دای په غولانځو کې به پۍ هغه نه جمع کوي دسې مثال دی لکه قران کې چې راځي په سوره اعراف کې چې ما منعک الا تسجدا نو په هغه ځای کې چونکه منع دا هم یو شینه د داغي انکار دی داغي نفي ده نو ال تمنګ وایو چې لا زائد دی چې ما منعک ان تسجدا سشي منه کې تعالی را د سجدي کولونه او کلا مثلا زائد وانلی نو دا د ان نه بعد چې دا کومه جمله ده بد دا د هغه مخکې د منع د هغې تفسیر واله نو بیا لا زاید ته ضرورت نشته لکه څنګه چې دلته دی چې دا الله یحفلا دا د د انه د هغې لپاره تفسیر شي خ الله یحفل الابل چې په غولانځ کې به پي نه جمع کوي د وخي والبقر او د د غوا والغنم او د ګړي بيزي وکل محفلا او دارنګ د هر هغه حیوان د دین علاوه چې د هغه په غولانځ کې پي هغه جمع کړي شي حفلا اصل کې جمع کول ته وي تک چرته عربو ته اغلاړ شي نو په هغه ځای کې په بس باندې لیکلي حافله یا مثلا په دې کاغذونو کې کله چې په عربو کې تال درکې نو د حافله حافله بس ته وي بس ته حافله د دې وجه نه وي چې پای کې غني سورلې هغه به کې راجم کړي شي وي وي دارنګ کله چې یو مجلس هغه ناشتي حافله لکه مثلا منګه یا انجمن کو نو کله چې موږ په عربۍ کې د دې تعبیر کوو نو دې دا موږ وایو چې را دا حفله ده حفله یعنی یو مجلس دی چې پای کې خلک هغه را جمع کړي شوي وي یا مثلا د دې لفظ نه محفل هم دی محفل دام د دا عربی لفظ دی محفل ته محفل ولې وایي یعنی هغه مجلس چې پای کې خلک هغه راجمع شوي وي وکل محفلا دا وکل محفلا یا خود دې باب د عنوان حصہ دا نو یعنی دام په دې مخ کې حالانکه ابل بقر غنم دا یغه خاص ذکر کړل نو دا به عطف د عام وی په خاص بانی او یا بل دا بعض علما وی چی دا وکل محفله دا د دلاندې ول مسرات د دې سره متعلق دی نو کلام به به داسې شي په لومبنۍ معنی کې خود د عنوان یې صدا او عطف د عام دی په خاص باندې او کنا دا د دلاندې چې بند کړې شي د هغې هغه پۍ، د هغې پۍ هغه بند کړې شي، وحقن فيه او جمع کړې شي په هغې کې یعنې د هغې په غولانځو کې هغه پرېښودې شي، دا وجمع دا د حقن د هغې تفسیر دی یعنې جمع کړې شي، څه مطلب؟ جمع کړې شي، فلم يحلب ایاما او ونه لشلې شي یو څو ورځې، یو څو ورځې هغه ونه لشلې شي. حالانکه د ساروی چې کله داغه پي هغه ته رون لشي نو ساروی داغه د وجه نه چغي وي د کوجه دا د چې هغه غلان زی داغي هغه دړ کوي نو هغه بیا هغه چغي وي د دې وجې نه زمیدار یا چې کوم د څاروو والا وي نو هغه به داسې کوي چې کله داسې صورتحال وي چې هغه مثلا یو څاروی خرڅي داسې په دوکه باني نو هغه نیم رول وشي نو هغه نیم پي داغي په هغه غلانځو کې هغه پری دي ځکه وجه دا ده چې تی مکمل طور باندې نه راله شي نو یو خو ساروی چغي وي نو یو دغه داغي هغه نقصان دی او دویم دا د کسو ورځې ترونه لشي نو رورو داغي هغه پي هغه وچ شي او هغه ختم شي نو فلم یحلب ایاما داغي معنا دا ده چې زمیدار یا غسارو والا هغه نیم رول وشي او نیم داغي په غلانځو کې هغه پری دي نو چې بيا سحر شي بله ورځ شي نو زاغه بيا ډکې شي نو په دې طريقه باندې هغه زيات پي هغه گاک تخکاره کوي و اصل التصريه او تصريه اصل کې په عربی کې حبس الماء ته وي د اوبو بندولو ته وي يقال منه لکه د دې نه هم دا ویل کېږي په عربۍ ژبه کې سریت الماء ما اوبه بندې کړې یعنی اذا حبسته کله چې ته هغه اوبه بندې کی یعنی د بل پټی ته نه پرې دی نو دیتا سریت الماء وی چې ما فلانکی ته اوبه بندې کړې او داغه پټی ته زه نه پرې دما حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر ابن ربيعه عن الاعرج قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا روایت د ابو هريره ندي په اصول فقه کتابونو کې دا مسله د مسرات راځي نو په دې باندې اکثره احناف یې منګه دا روایت د دې وجنه ناخلو چې دا روایت چې دی نو دا د ابو هريره نه دی او دا غیر فقی صحابي دی دا ټول خبري لکه دا دی یو صحابي متعلق دا درست نه دی کچا کړی دی نو هم مناسب نه دی ځکه دا روایت صد احناف خلاف نه دی او او اسی بیجا یو روایت لکه هغه رد کین نو دا بهتره خبره نه ده ځکه هم په دې باب کې د ابن مسعود دغه روایت راځي حالانکه د احناف او اکثره مسلک دا د عبد الله ابن مسعود په فتوو باندې دی نو په دې باب کې د ابن مسعود روایت هم راځي نو ابن مسعود خو د احناف په نسبانی په صحابه کې هغه افقه صحابي دی د ټولو نزيات پوهه صحابي په فقه باندې نو ته به دا هم وې چې ابن مسعود هم په دې مسله نه پوهیده نه د صحابه کرامو متعلق دا خبره دا مناسب نه ده قال ابو هريره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم خپي مبندوي دو دوخانو والغنم او د ګړو بيزو فمن ابتاعها بعد او چا چې واغستا چا چې واغسته دا ساروی یای اوخه واغسته یای ګډه بیزه واغسته بعدو یعنی پس د دې بندولو نه چې دا غي هغه پي هغه بند کړي بند کړي شوی دي مطلب هم دغه سي رالوشل شوی نه دي پورا نو فإنه بخير النظرين نو بشک دا گاک چې دی چا چې دا غسته ده بخير النظرين ده ته اختيار دی، خير ده ته مراد هغه اختيار دی، پس ده ته اختيار دی النظرين د دوو سوچونو، نظر سوچونه، دا مخکې دا جمله کې دغه دواړو سوچونه هغه ذکر کوي، نو پس ده ته اختيار دی د دوو فکرونو او د دوو سوچونو، لکه یو سړی وی ویرا یو زړه می دا وی او بل زړه می دا وی نو په عربی کی لکه دلته داغه د پاره فإنه بخير النظرين دله د دوو نظرونو دله د دوو کتنو او د دوو فکرونو داغي اختیار ورکړی شوی دی بعد ان يحتلبها کله ول ورکړی شوی دی پس دا غنا چې د دا ساروي اولشي نو ده ته پته ولګي چې پي چې په ما باندې هغه چا را خرڅ کړی او چې هغه عمره پي ورکوي او که نه پي کم ورکوي نو هغه ته په دوه دریو لشو کې پته ولګي ان شاء امسکا خوخه دا دا دغه دوه فکرونه دي ان شاء امسکا که خوخه وي امسکا نو ځان سره دي سار کې زکه دته اختیار دی چیرې زه بس ټیک ته اوس می واغست او زکه په کمم کوي بس زما په گزاره کیږي و ان شاء ردها او که خوغه شي نو واپس دی کی واپس دی کی او دارنګ دا غ مالک چونکه هغه خو په عیب جن شیخ خرڅ کړي دی نو چې عیبجن شی پې خرڅ کړی دی او په دوکې سره یې پې خرڅ کړی دی نو اوس په ده باندې تاوان دا خو په هیڅ صورت باندې نه راځي خو زه د هغه د زړه د ساتنې د پاره وساع تمر ځکه چې د یو دوه درې ټیمه د هغې په استعمال کړي دي نو وساع تمر ای مسله سوې چې نه دا به خامخا ورکي امام مالک امام شافعي امام احمد ابن حنبل امام بخاري هم د دغه قائل دی او امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف وی امام ابو حنیفه او امام محمد وی چې نه د دې ورکړه د استحباب دی دا غي وجه دا ده چې لکه دا په د باندې ورکول دا لازم نه دی ها کوری کی نو بهتره ده زه دومره ده د هغه د زړه د ساتنې د پاره و ان شاء رده او که چرته خوښ شي نو واپس دی کی هغه خرڅون کی تا هغه مالک تا وصاع تمر او ورسره دی یو صاع قجوري هغه دیم ورکی خ په دې روایت کې د ابو هريره شاګرد اعرج دی امام بخاری زیاتره روایات هم د دنه راوړي اوس داغه متابعین ذکر کوي چې دا سوا تمرن دا لفظ دا د ابو ابو هريره نه لکه نور کم کم تابعین هغه ته ذکر کوي ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد ابن رباح وموسى ابن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ساعه تمرن د ابو هريره د نور شاګردان کوم چې د اعرج متابعین دي نو اغیم د نبی له صلوات والسلام نه ساعه تمرن دا لفظ ذکر کړي لیکن کوم چې د ابن سیرین تابعی دا غن روایت ته نو اغي د تمر په زیبانه طعام ذکر کړي خود ابن سیرین په په روایت کي په بعضي سندونو کي بعضي شاګردان هغي د درې ورځو خبره هم کوي چي ده ته درې ورځي دا اختیار دا حاصل دی وقال بعض او د ابن سیرین نه دواړه خبرې شته بعضي شاګردان هم دغه د قجورو ذکر کوي چي یو سوع قجوري خو چې کم شاګردان دی یو سوع د قجورو ذکر کوي پای کې د درې ورځو ذکر نشته او بعضی شاګردان هغه د د قجورو په ځای باندې د طعام ذکر کوي ځکه په هغه وخت کې هم دغه خوراک چونو هم دغه شیو نو ای ور سره د درې ورځو د اختیار ذکرم کوي وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من طعام وهو بالخيار ثلاثا او بعضی شاګردانو د ابن سیرین نه هغوی د تمر په ځای باندې د کجورو په ځای باندې یو صاع طعام ذکر کوي او ورسره دا هم ذکر کوي چې دا مشتري ده ته اختیار درې ورځې حاصل دی او بعضی شاګردانو د ابن سیرین نه هغوی چې صاع من تمر چی دا یو سو خجوری مراد دی لیکن هغی هم د دری ورځو ذکر نه دی کړی څنګه چی د اعرج په روایت کی د ابو هریره نه نشته او امام بخاری وای چی والتمر اکثر خو په اکثره سندونو کی د د کجورو ذکر دا ډیر راغلی دی او دغه روایات دا درست دی. چا چې واغسته هغه ګډه محفلتا چې د هغې پی هغه ایسار کړی شوي دي هغه بند کړی شوي دي او نه د پورا رالوشل شوي نو فرد دها نو د هغه ګډه هغه واپس کړه نو فلیرد معها صاع من تمرن په کار د چې دا مشتری دا دا غستون کې دا واپس کی دا غګړې سره صاع من تمر یو صاع قجوری ونه النبي صلی الله علیه وسلم ان تلق البيوع او نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا ان تلق البيوع تلقا تلقی دا اصل کی چې ته چاله مخې لورځي استقبال کولو ته وي تلقي، ملاقات کولو ته وایي چې ته د د بازار نه وځي او ته په لاره کې یو سړي نه یو سودا اخلي او د بیوع نه مراد هغه مبیعات دي یعنی کم چې هغه د خرڅ څیزونه هغه راوړي لکه عام طور باندې مثلا یا یو سړی د کلی نه را روان دی سودا یې را روانه کړې ده او ته بازار ته پرې نه دی او دارنګې ته ورشي او په لاره کې داغه ناغه سودا وکي نو دا پرون منګه دا مسله ذکر هم کړه چې خارې سړی دا دې د باندې چینا دا د بانډچی د پاره خرڅول نه کوي خرڅول دی نه کوي ځکه وجه دا ده چې په دې کې هغه تم نقصان او تاوان دی او دارنګ کم چې نور خلق دي نو هغه تم نقصان او تاوان دی ځکه هغه ته غشي هغه بیا ګران ملاويږي په تلقي البيوع کي په دې کي هم نقصان دی چي قافله را روانه يي او ته ورشې په لاره کي د هغي نه هغه سودا والي نو په دې کي ښه قافلې ته هم نقصان دی چي قافلې ته هم نقصان دی او بل طرف ته عام خلکو تم نقصان دی ځکه قافله هغه پرې ده چې هغه راشي او دلته په منډي کې دا سودا په خپل خرڅ کې نو ارزانه به خرڅ کی نو عامو خلکو ته به هغه سودا هغه ارزانه ملاو شي چې تۀ ترې اوس په لاره کې والې ګرانه او بۀ ته راځي او دلته په بازار کې هغه ته ګرانه خرڅوې نو په دې کې قافلې ته هم نقصان دی چې هغوي هغه شی په خپله خرڅ نه کړ او دویم دا چې عامو خلکو ته هم نقصان دی چې هغه کم شی هغوي ته د قافلې نه ډارېک په ارزانه ملاوېده نو هغه ته دغه تاجر په لار کې ګران اغسته دی او دلته اوس په خلکو باندې کران خرڅي ونه النبي صلی الله علیه وسلم ان تلق البيوع او نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا چې یو سړی قافلو لمخې لور شي البيوع لا تلقوا الرکبان رکبان قافلو ته وی مخې لمو ورځې د قافلو چې د غي نتاسو هغه سودات ارزان واخلی او دلته بیا په بازار کې ګران خرڅوي په دې کې ځکه شریعت د عام خلکو د حقوقو د غي تحفظ کوي ولا يبيع بعضكم على بعض او بيع دې نه کوي باز استاسو په بيع د بازو باندې لکه پرون منګه داغي صورتونه ذکر کړیو ولا تناجشو ولا تناجشو او په گاک باندې سودا په دوکې سره مه ګرانوئ چې یو بل سړی هغه راشي او د دوکاندار سره ملاو دی او هغه په هغه شي باندې نرخ واچوي او ریټ پې واچوي د دې لپاره چې دې ګاک ته دا شی ګران شي نه نه ولا تناجشو او دلالي مه کوئ د د د دوکي او د خیانت چې یو سړی په دې طریقه باندې هغه د شي نرخ سیوا کوي چې په خپل یې اخلي نه او د ګاک ته پاره ګراني ولا یبیع حاضر لبادن او خرڅول دې نه کوي یو خارې سړی لبادن د یو بانډچي د پاره چې هغه ته وی چې زه دا سودا دې ما سره پرېدا مارکیټ اوس ښکته دی دا بدل زه په خریټ باندې خرڅ کما نه نه مکوه چې هغه باندې چې سړی بس هغه سودا په خپل په نقد خرڅ کی ارزانه به خرڅ کی هغه ته به پیسې نقد شي او دارنګ دلته په بازار کې به خلکو ته غشي هغه په خریټ باندې ملاو شي یعنی ته سوچو کده دینا اندازه والا چې شریعت لکه د عام خلکو داغي د حقوق سمره تحفظ کړي دي ټیک ته اوس هغه وخت کی غی پنځه سیره پی کړی وو اوس دری سیره پی کوی دوه سیره کم کوی نو امسکها ایساره کی د ځان سره وان سخطها او که چرته ناپسند کوي هغې لره که چرته غوسه کوي د لره چې یاره دا خو د ما سره دوکه وکړه نو ردها نو واپس دی کی هغه وصاع من تمر او داغه خرڅون کی ځه بهرحال د هغه د زړه د ساتنې دپاره یو صاع قجوري دا دې هغه له واپس ورکړي. دا هم دغه باب دی په دې باندې نوی باب یې تړلی دی. باب ان شاء رد المسرات دا باب دی که چرته خوښ شي د دغه مشتري د دغه ګاک نو واپس دې کړي هغه څاروی چه دهغی پی هغه ایسار کړی شوی دی بند کړی شوی دی مصرات دغه ته وایی رد المصرات نو واپس دی کی هغه عیب جن څاروی چه هغه اوس پی کم ورکی وفی حلبتها او دهغی د پیو په لشلو کی صاع من تمر یو صاع خجوری دی هغه خرڅون کی له ورکی ځکه چه اګر چه حق نه جوړیږی خو ځکه وری کی نو زدوره ده چه خفه کیږی به نه. اگر چې د سره دوکه کړی دا مسرات دغه دا خو مخ کې تیر شو چې تسریه بندولو ته وي په عربی کې بټوي ته هم سره وي سره دا ډیرو علماو یا مليانو کتابونه لیکلي درهم سره یعنې د د بټوې هغه روپۍ سره بټوې ته وایي ځکه پای کې هم پیسې هغه یې ساري وي او لکه غورځېږي نه بس پیسې پای کې لکه راټینګې پرتی وي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المکی اخبرنا ابن جریج قال اخبرني زیاد ان ثابتا مولا عبد الرحمن ابن زید اخبره انه سمع ابا هريره باب بيع العبد الزاني د دې وجنه د فقه مشهور قاعده ذکر راځي الخراج بالزمان الخراج بالزمان معنا دا ده چې په یو سړی باندې تاوان هغه راوستي شوی دی نو فائدہ به هم داغه په بدله کې هغه ته ملاويږي خراج فائدہ دا په بدله د تاوان کې ده مثلا مالک لګیدلی او په ده باندی هغه ساروی خرڅ کړی او چې هغه هغه عمر پی نه ورکوي اوس دلی تاوان ورک په ده باندی په دوکی باندی یو داسې ساروی خرڅ ک ځکه سړی د پیو د پاره هغه ساروی هغه هغه غسته نو اوس دلی تاوان ورک اوس د دې په بدله کې چې هغه کم خراج او کم فائدہ هغه حاصلېږي په کار دا د چې هغه دی مشتری ته هغه حاصل شي په دې دوران کې چې هغه یو وخت، دوه وخته، درې وخته چې کوم پۀ درې ورځو کې هغۀ استعمال کړي دي نو چونکه دۀ لۀ تاوان ورکړی دی زمانې په دۀ باندې راوستی دی چې په دۀ باندې عیبجن شی خرڅ کړی دی نو په دې دوران کې چې کومه هغه فائده ده پکار دا ده چې هغه هم دې مشتری ته حاصله شي خو لیکن دلته شریعت په حدیث کې دا وایي چې زه خیر دی داغه د زړه د ساتنې د پاره د دې وجنه امام ابو حنیفه او امام محمد چې وایي چې د دې هغه ورکړه هغه د استحباب په درجه کې دی یعنی لازمه په نه ده او نور فقها وایي چې نه دا په لازم ده نو دا غي په نسبانی دا حدیث دا به د الخراج بالزمان دا غي نه استثناء شوا استثنا شوه چېره اوس په دې کي ته به خامخا دا دا ګاک چي دی نو دی به يو څو اقجوري دا خامخا دي دې مالک لۀ ورکوي اګر چي په ده باندي نقصاني شی خرڅ کړي وو خو ليکن هغه له دي ورکي ځکه په هر صورت کي ځه هغه ګټه لکه هغه به صرف هغه ګاک ته نه پاتي کيږي احناف وائي چي نه بس دا ددي ورکړه هغه مستحب ده. مستحب ده او که خوخه دی وردی کی او که خوخه نه نو ندی ورکی دا په لازمه نه ده باب بیع العبد الزانی خپدی باب کی اگر چې روایت چې دینو هغه د وینځي متعلق ځکه چې په وینځه کې مثلا د زنا او عادت ته نو په وینځه کې د زنا او عادت دا ډیر عیب دی امام بخاری دلته عبد لفظ اغیم راوړی دی مطلب دا چې دای په روایت باندې قیاس کړی دی چې زنا دا په پوینځه کې هم عیب دی او په عبد په غلام کې هم عیب دی په غلام کې هم عیب دی احناف وی چې په وینځه کې دا عیب دا ډیر ښکاره دی ځکه وجه دا ده چې لکه پای کې بعض اوقات یو وینځه دا غ مالک لکه هغه په خپل لکه خزه کول غواړي نو پای کې د نسب خبره راځي بل طرف ته غلام دی نو په غلام کې کدا عیب وی نو دا غینه لکه د مالک نسب ته سو نقصان اغه نه رسیږي او بعضی وی چې نه د دوانو حکم هغه یو دی باب بیع العبد الزانی خرڅول داغه غلام چې هغه کی د زنا او صفت ته نو چونکه لکه دا عیب جن مال خرڅول دی نو عیب جن شی خرڅول هغه روا دی جایز دی خو په شرط د دی باندې چې خرڅون کې به داغه هغه عیب هغه بیانې او که چا مثلا بیان نک نو هغه ته به اختیار حاصلی مشتری ته اغستون کیتا وقال شریح قاضی شریح وی ان شاء رد من الزنا که خوخه شي نو واپس دی کی د زناو د دغه عیب د وجنا ځکه چې پاغه باندې عیب جن شي هغه خرج شوی دی حدثنا عبد الله ابن یوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم دا الله رسول فرمای اذا زنت الاما که یو وینځه هغه زناو کی بدکاریو کی او فتبین زناها او داغه هغه زنا هغه راخکار شي څنګه راخکار شي یعنی مطلب اونی ولې شي په زنا وبانی نو فل یجلدها په کار دا چې هغه دی په قاضي بانی په کوړو وخی بازی وی شي مالک تخپل اختیار دی خو په حدودو کې د حدودو په نفاس کې دا صرف قاضي او حکومت وخت کولی شي فلیجلدها په کار دا چې او دی وخی د غوینځه په قاضي باندې عدالت ته دی پیش کی ځکه بعض خلک چې هغه کله داسي یو عیب وی په یو غلام کې یا په یو وینځه کې نو مالک لګیږي هغه خبره هغه پټه او ساتي ځکه پای کې هغه تم نقصان دی دا غم پی هغه نوم خرابيږي خو شریعت دا وایي چې زنا یې راښکاره شوه او ونیول شوه نو فلیجلدها په کار ده چې ودی وښي هغې لره یعنې قاضي ته دې پیش کړي عدالت ته دې پیش کړي او هغه دې پې هغه پنځوس کوړې هغه جاري کړي ځکه سوره نساء پنځه ویشتم کې راځي که دا واده کړي غلام وي او کنا واده کړي وي یا واده کړي وینځ وي او کنا واده کړي وي نو فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب کم چې په غازا د باندې سزا ده نو داغي په نیمه باندې یعنی داغي سل کوړي د نا واده کړي نو پدې کې بدتا 50 کوړي هغه سزا غ ملاويږي ولا يثرب او بیا دې داغه سزا د ورکړې نه بعد د نه ملامت کوي چې تا بدکاری کړی ده او په تا کې دا صفت دی ثم ان زنت که بیا دوباره بیا زنا وکړي نو فلیجلدها بیا دې په کوړو باندې ووخي ولا یثرب تثریب ملامتیا ته وي او نه دې ملامته کوي ثم ان زنت الثالثه که په دریم ځل باندې هم د بدکاری ارتکاب وکړي نو فلیبعها دا غې نه بعد دې بیا خرڅه کی ځکه وجه دا ده چې دی بیا اوس هغه ټینګولی او ایسارولی نشي او هر وخت د هغه په سر خو بناس نه نو بیا د خرڅ کیف ولو بحبل من شعر دا د مبالغه د پاره وي اگر که د د ویختو اگر که د ویختو دا غپړی په قیمت باندې ولې نه ځکه د ویختو نه به هم لکه بازي پړي هغه جوړیدل هغه به کم قیمته وو نو هغه ته دا وی اگر که د ویختو دا غپړي د قیمت په په برابر ولې نه یعنی ارزان دی خرڅ کی لیکن ځان د تخلاص کی حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شهاب عن عبید الله ابن عبد الله عن ابي هريره وزيد ابن خالد رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل عن الامه د الله د پیغمبر نه تپوس کړي شه دا غوینځي باره کې اذا زنت ولم تحسن اغه وینځه کله چې هغه زناو کی بدکاریو کی ولم تحسن دا ولم تحسن په دې ځای کې قید اتفاقی دی او دا احترازی نه دی قید اتفاقی یعنی اذا زنت کله چې هغه زناو کی ولم تحسن او هغه واده کړی نه واده کړی نه یعنی نا واده کړی وی حالانکه دا حکم د دوانو د پاره دی او دا قید اتفاقی دی عام طور باندې د بدکاری لکه دا عمل چې دینو دا غد نا واده کړو نه کیږي اذا زنت ولم تحسن کله چې زناو کی ولم تحسن او هغه نا واده کړی وی نو قالا نبی علیہ السلام فرمای ان زنت کچرته بدکاریو کی او اونی ولې شي نو فجلدوها نو وی وخی په قاضی بانی عدالت کی دی په کوړو باندی ووخی ثم ان زنت که بیا دوباره بیا ارتکاب وکی نو فجلدوها بیا یی ووخی ثم ان زنت که بیا بدکاری وکی نو فبیعوها ولو بظفیر نو بیا یی خرڅ کئ ولو بظفیر ظفیر دا بازی وی چی هغه د د چیلۍ په په شا باندې چې دا کوم دا ویښته وي او د دې نه چې کومه رسۍ هغه جوړه شي هغې ته ظفیر وایي. ولو بظفیر اګر که په هغه معمولي یښتو د هغې په عوض د هغه ویښتو د هغې نه چې کوم پړی جوړېږي چې د هغې په عوض باندې خرڅول ولې نه په هغې خرڅه کوي. ابن شهاب زهري وایي د دې روایت راوي چې لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة ماته پته نشته چی د دریم ځل نه بعد ددی د خرس حکم راغلی دی په حدیث کی او الرابعه یا د سلورم ځل نه بعد راغلی دی خو بارد په دی حدیث کی خوخکاری ده چی د دریو پس د دریم ځل دا غی ارتکاب اوک نو بس به خرسوا باب الشراء والبيع مع النساء د خزو سره د خرید او فروخ او د لین دین بیان د ځکه بالخصوص خاص راوړه ځکه عام تور باندې زنانو ته چې یو شی لږ بړا چړا کر یو دوکاندار هغه پیش کړي نو هغه فورا د بل په خبرو کې زر راځي د بل په خبرو کې زر راځي نو آیا که مثلا د دې سره یو سړی یو دوکاندار لین دین او معاملو کی نو دا به جایز وي او کنه بالکل او چونکی عاقل بالغ ده نو کاغه سره خرید او فروخت شي نو هغه جایز ده او هغه ټیک ده نو اغستل او خرڅول دا د زنانو سره غلین دین حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروه بن الزبير قالت عائشه رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له دا روایت مخکم تیر شوی او دا روایت په ان شاء الله مخکي په کتاب الطلاق کې به دا تفصیلا راشي په غزه کې به ور سره بیا منګه دا د دې روایت په هر هر لفظ باندې بحث وکړو چې عائشه رضی الله تعالی عنها بریرا هغه غستا وینځه او د دې چې کوم هغه مالکانو آقایونو هغه یهودو یهودو یهودیانو نو دا غي نه اغستا نو اغي ور سره لکه شرط هغه دا لګاو چې د حق د ولا چې دین او دا به زمنګ د پاره مثلا سباله کدا مړ شو نو د دې د مرګ نه بعد چې اغسه مال او دولت ته کلګ دی او کډیر دی هغه به زمنګ د پاره د ددی په ازادی کی شرط هغه دا له عایشی تی اغستا نو شرط یې پکې دا لګو چې د ولا حق دا به زمنګ د پاره ای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د د ولا حق دا به زمنګ د پاره ای عائشه هغه ولګی دا نو د هغې نه هغه واغسته نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې دا ته آزاد کی نو د ولا حق چې دی نو دا د هغه چا د پاره دی چا چې دا آزاد کړی دا یعنی دا بستا د پاره او دا غي دا شرط دا د الله د کتاب نه خلاف دی نو د دې وجنه دا غ شرط دا غي هیڅ اعتبار نشته دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر راغه فذكرت له نو ماغي ته ذکر وک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اشتری وایخلا وایخلا او کداغي غ مالکان پتا باندې داسې شرط تړي چې هغه د الله د کتاب خلافي هغه له اعتبار نشتا اشتری وایخلا واعتقی او آزاد کا فانما الولاء لمن اعتق هغه حق د ولا یعنی د میراث لمن د هغه چا د پاره دی اعتقا چا چې هغه غلام یا غوینځ هغه آزاد کړی دا او هغه عائشه بیا آزاد کړه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي او بیا ادری د نبی له صلوات والسلام من العشي ما خام ادری د اسې د مازیګرو د ما خام منس کی فاثنى على الله بما هو اهله د الله حمد ثنا ویلې د څه چې د الله لایق دی د کوم صفاتو ثم قال او به فرمایل چې ما بال الناس یشترون یشتریتون شروطا څه شوی دي بعض خلکو لا چې هغه داسې شرطونه تړي په معاملاتو کې لیس فی کتاب الله چې هغه د الله په کتاب کې نشتا د الله په کتاب کې ډیر شرطونه نشته مراد ته نه یعنی د الله د کتاب هغه مخالف شرطونه د دې وجه نه بعد شرط که هغه د الله په کتاب کې نه مي خو لیکن د الله د کتاب سره خلاف نه هغه به جایزي دلته مراد ته نه هغه شرط ته چې د الله په کتاب کې نشته او د الله د کتاب سره مخالفم دی منش تر شرطا چا چې شرط تړ داسي یو شرط ليس فی کتاب الله چې هغه د الله په کتاب کې نشته او د الله د کتاب نه خلاف دی نو فهو باطل پس هغه شرط هغه باطل دی و ان اشترط 100 شرط اگر که یو سړی سل شرطونه هغه وتړي شرط الله احق و اوثق د الله غ شرط هغه ډیر لایق دی او هغه ډیر مضبوط دی حدثنا حسان بن ابي عباد حدثنا همام قال سمعت نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عائشه رضي الله عنها ساومت بريره عائشه رضي الله تعالى عنها خ اغي سودا کوله د بریری دا د بریری دا غخپلو آقاګانو سره عائشه سره سودا کوله نرخ سره کو نو فخرج الى الصلاه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روته مونستا نو فلما جاء چې واپس راغې قالت عائشه ته ویلې چې انهم ابو ان يبيعوها چې داغي غ مالکانو انکار وکړ داغي د خرسنا هه الا ان یشترطو الولاء مګر دا چې هغوی وي موږ به خرڅ کړو خو لیکن شرط هغوی د ولا د ځان دپاره هغه ثابتول غواړي چې د ولا حق به زمونږ دپاره وي یعنې سبا لکه د دې نه مال پاتې کیږي پس د مرګه نو دا به زمونږ د خانداني نبی علیه السلام وفرمایل بس په منه وایخلتي ځکه چې دا شرط د هغه اسم باطل دی، انما الولاء لمن اعتق، حق د ولا د یو غلام د یو وینځي د هغه چا د پاره دی چا چې هغه آزاد کړی دی او تی آزادې قلت لنافع د دې حدیث راوی راوی ته ما ویلې حمام چې ما نافع ته ویلې چې حرن کان زوجها د بریری خاون چې کوم مغیث دی چې هغه خاوند دی آزادو په دغه وخت کې او که عبدن که هغه غلامو نو فقال وی ویل ما یدرینی ما ته پته نشته چې مغیث په دغه وخت کې هغه آزاد دی که هغه غلام دی خو بهر حال لکه د بریری دغه واقعه ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین